تلک الرسل دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام فضلنا بعضهم ورواله ورکړو موږ بازی دوی لرا زبانی منهم بازی د دوی نه مناسو کو کلم الله چې الله ور سره خبر ورفع بعضهم درجات او پورته کړی بازی دوی لرا الله په درجو کې واتینا ورکړو مونږ عیسی ابن مریم البینات عیسی علی السلام ته چې زوی مریم بیبیو البینات سرګند معجزې و ایدناه مضبوط کړو مونږ به روح القدس روح پاک سره چې جبرئیل علی السلام ولو شاء الله کلا الله خو خشو مقتتلون دی و جنگ نه کړي ولكن الله يفعل ما يريد لما او ان اولغوي ممن رزقناكم چې ما رزق درکړی تاسو ته دا الله په دین او لار کې اولغوي من قبل مخکر دین آیات دعن فیه چې نوې سلیم دین خرصول او غسل پاره کې ولا خلتن نبس دوستی وی ولا شفاعت او نبر شفاعت وی یا ولا شفاعت نب شفارس بلا اجازت وی والکافرون او کافران چی هم الظالمون هم دی دی ظالمان الله والله رب العزت لا اله نشته بل عبادت لائق له د دی الله په اختیارات چې پاس مانونو کې او ما فی الارض او هغه چې پس مکو کې من الذی سوق دا غکس یشفع چاب شفارسو کې عنده د دی الله سرا الا باذنه مگر رسول اجازه د الله نا یعلم د الله پوهیږي ما پاغس باندې بنای دیهم چې دی روان دي د مخلوقات د دې چې کوم روان دي وسع کرسیه فراخ د کرسی د الله السماوات د اسمانونو او الارض او د زمکینا ولا يعوده نستل کوي دی الله له حفظهما حفاظت دې دعاو امشد الدين نشته د زور په دین کې دین مراد عقیده وا هم فیها خالدون او دوی په دې کې همیشه علم ترت ګورن محبوب ال الذی هاکستا حاج ابراهیم چې هغه جګړه کړو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره فی ربه فبارد رب د حضرت ابراهيم عليه السلام کې ان آتاه الله الملك دا چلا ورکړو د بادشاہي اذ قال ابراهيم یاد کا وخت ویلی حضرت ابراهيم عليه السلام دی ظالم بادشاہ تا ربي الذي رب زما هغه ذات ته یحیی چې ژوند کول کوي و یمیت عمر کول کوي قال ویلی دی ظالم بادشاہ انا اوحی و اکل قال ابراهيم ویلی حضرت ابراهيم عليه السلام فإن الله بشک الله رب العزت یاتی بالشمس راتلل کئی پنور سر من المشرق من مشرق دے طرفنا فات بها من المغربی نزو تیرا ولد مغرب دے طرفنا فبهت الذي كفر حیران کړه شو هغه کس چې کافرو والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکوي قوم ظالمانو ته او کلذي اتا قتل په مثل دا وسړي مر علی قريه چې هغه تیر شوی په یو کلیوانه وهي خاویه او دا کله را غرزیدل والا عروشها سره د خپل چتوننا قال ویلی دی تیری دن کی ان یحیی سنگ بجوند کئی الله رب العزت ان یحیی سرنگ بجوند کئی هذه دی کلی لرا الله والله رب العزت بعد موتها پس د مړکیدو د دې کلی چې د اهل ټول مړ دی فاماته الله نو وفات کړي والله دلر میت عام سلکالا ثم باثر سمر وخت تیر قال ویلی دل بست یوما وخت تیر کو یورز او بعد یومن یا بعضی صد ورزنا قال ویدو ورته فرشتي بل لبث مئات عام وحد تیر کړه سل کالا فانظر نور لا طعامك طعام خپل توي وشرابك او خپل سکاک توي خپلو بو توي لم يتسنى چې تروس پوری بدبودار شوی نی نه د طعام بدبودار شوی نه او بروغ رمټي پرتی دي وانظر ګور الى حمارک دی خر خپل توی هغه ټول دکین ټول خور شو ولنجعلک دی د پاره چوغرځو تا آیت للناس یو نشانه د خپل قدرت د خلقو د پاره چې زه په خاور کولو په ژوند کولو قادر وانظر ګور الى العظام دی دکتا کیفن شزها چې یقینا الله رب العزت په هر یو شی باندې قدرت او طاقت والے وإذ قال ابراهيم یاد کا وخت ویلو حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب اے زما ربارینی ما توخی مشاہدی سرا کیف تحیی الموتا تبسرنگ دامری جنی کے قال ویلی اللہ رب العزت ولم تؤمن ان استاپ دی خبر یقین نشتے سر قال ویلی حضرت ابراهیم علیہ السلام بلا اولی نه یقین مشتا ولکن لیتمئن قلبی لیکن دې پاره چې دینان حاصل شي زره زماتا قال الله رب العزت ورته وی فخذ رونسا اربعه من الطير سلور د مارغانونا مختلف سلور مارغان رونسا فسرهن الیک نو چټنی کده ځان سره مثل الذين مثال لا کسان ينفقون اموالهم چې غي خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله د الله لار کې لار د الله جمعاتم دې من رسم دا غریبم دې جهادم دې دعوت او تبلیغم دې هر نیک کار دا فی سبیل الله دې کما صلی حبتن په مثل یو دانه دې انبت چرا زرغون کی که چاله یو په وسوا یو په سلکونو بدلی ورکي کمې ناراضي او علیم په هد پنیتونو د لګونکو څومره چې نیت کې اخلاص وي دومره ډېر ورکي الذين آکسان ينفقون اموالهم چې لګوي مال مخفل سبیل الله د الله لار ما دا غمال پس انفقو چې خرج کړي وي منن زبادنی ولا اذن ان بدر دی لهم دداسی لګون کو د پارا دداسی مال خرج کون کو د پارا اجرهم بدل د دوی و عند رب پنځ د رب دوی ولا خوف النبوی سیر علیهم پدوی وانی ولا هم يحزنون او نبوی دوی غمجن قول معروف وینا نیکا ولا یؤمن بالله ایمان نساتی په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ رستنه باندې فمثله کمثل صفوان مثال د داسې سړی او داغه د مال لګولو پشان صفوان دیو هموار غټي علیه چې په دې غټه باندې تراب خار پرتی وی او سړی په کروانه د پاسو کباغو کرلو ومثل الذين مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چغی خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پارا د لټول درزان گئی د الله وتثبیتا من انفسهم او په یقین سره د خپل نفسونو نه فإن لم يصبها وابل کچرنی رسیدل دی توابل تیز باران فتولن نو معمولی باران مورت کافی دے والله بما تعملون بصیر الله پاسمان چې تاسو عمل کوي لیدونکې آیا ود احدکم آیا خوخه غنی یو پتاسو کې ان تکون له جنتون تجری له د د پارفیا په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوه نه و اصحابه الكبر رسیدل وی د تبډاواله وله ذریه نو د پار اولاد وی ضعفاء ماشومان کمزوری یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو انفقوا لغوی من طیبات ما د پاکو هغه مالونو نه کسبتم چې تاسو ګټلی دي و مما او د هغه مال نه خرجنا لكم چې رئیس تی دي موږ تاسو د پاره من الارض د زمکینا ولا تیمم الخبيث او قص اراده مکوې د ردی مال د بیکار مال وعلمو پوه شئ ان الله یقینا الله غنی بے پروا دے ستاسو د خیراتونو نا حمید ستایل شوی دی الشیطان و شیطان یعدکم الفقر یری تاسو د غریبینا چې کمال نه لګول خو غریب بپات شنو ويامركم بالفحشاء او حکم کوي تاسو له بهایو والله يعدكم الله وعده کوي تاسو سره مغفرتا بخني منه خپل طرفنا وفضلا نو د حلال مال ورکولو والله واسع الله فراخ مهرباني والد عليم او په یوت الحکمت ورکی الله علم با عمل من یشاء چاله چې خوشي حکمت وای د قران او د سنت علم ته هوت علم ته نه چې ور سره عمل وي یوت الحکمت ورکی الله علم سره د عمل نه من یشاء چاله چې خوشي ومن یوت الحکمت او چاله چې ورکړې شو علم د قران سره د عملنا فقد اوتی خیرا کثیرا بیشک ورکړې شو د ته خیر ډېر وما یذکر الا اولل الباب او نصیحت نه اخلي مگر خاوندان دا قلونو وما انفقتم من نفقه او هغه چې اولګوي تاسو من نفقه د سمال نه ګولنا لری بکی الله رب العزت تاسو نه من سیئاتکم د ګناهونو تاسو نه ګناهونه به مورې جي والله بما تعملون خبير الله پاک چې تاسو عمل کوي خبردار دی ليس عليك هداهم نشته د په اختیار ستا کې هدایت د دوی تدوی ته توفیق د هدایت نشور کوله للفقراء الذين دا خیراتونه د پاره د فقیرانو هغه کسانو وی احسروا فی سبیل الله چې غیبن کړی شوی یا الله لار کې مجاهدین دې د دین طالبان دي لا استطيعون ضربا اغي وسو طاقت لري سفر کول فل ارض پزمک کی يحسبهم الجاهل واحل الله البيع حالان کی حلال کړی د الله تجارت وحرم الربا او حرام کړی د سود فمنا اسوب جاءه چراغ غت موعظه النصيحت من ربه د طرف د خپل ربنا فانتها نو دې د سود نه من شو فله ما سلف دغه پاره بای هغه چې کوم مخ کی تیر شوی هم فیها خالدون ودای په دې کې همیشه که حرام غني نو ډېر عمر به جهنم کې او که حلال غني خو بیا کافر دي یمحق الله الربا مټاوي الله سود والمال به برکت کوي ويربي الصدقات او الله ډېرای هغه مال د خیراتونو چاہے کې خیر خیرات وی زکات وی د غریب د مسکین حق وی پکې ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان فإن لم تفعلو کچر نکوئی تاسو دا کار فاغنون بیا خبر شئی پوہ شئی بحرب پجنگ سر من اللہ دا اللہ دا طرفنا ورسوله یو د طرف د پیغمبر د الله نه وان تبتم او کچره تاسو توبه وباسئ فلکم رؤوس اموالکم تاسو د پاره وای سرونه تاسو د مالونو هغه زیاته به پنا لای لا تظلمون تاسو د ظلم نه کوي چې زیات غواړی ولا تظلمون او تاسو سره به ظلم نشي کېږي د نشي کم نه درکې وان کان ذو اسرتن کچری هغه قرضدار خاون د تنگ دستیا لا څه تنگ ده فنظرتن الی میسره ثم توفا كل نفس بیا به پورا ورکړي شریو نفس تا ما بدل داغه عمل کا سبب چې کوم عمل کړی وهم لا یظلمون او د دې سره به ظلم نکړي شي دین آمنو اے ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو سمامل کوي فقرض باندې چرا لګلې دې پتا باندې اے محبوب قران منه د دې قران نا آیات بعض آیات ندی محکمات چغه په خپل معنا او مراد کې واضح دي سرګندي هن ام الكتاب او دغه محکمات آیاتنا دا اصل کتاب نه و اخر متشابهات وهب لنا او بخمون ته ملذن کر خپل طرفنا رحمتن یولی مهربانی چې هغه څه شی دی هغه توفیق دی او مضبوطواله دی په دین انک انت الوهاب یقینا ته د هر څو ور کول والا ربنا ازم رب انک یقینا ته جامع الناس والله والله رب العزت عنده د الله سرا حسن المآب خیسته زید ورتلو دے قل ورتو آیا او نبیوکم آیا خبردارې مدر کوم تاسو ته بخیر من ذالکم پډیر غره سرا د دغه سیزونو تاسو نه للذین لپاره دا کسانو اتقوا انه چې یقینا شان دا دی لا اله نشته دی بل د عبادت او د بندګۍ لایق او مستحق الا هو مگر دغه یو الله دی والملائکتو فرشتوم د الله د وحدانیت گواہی کړي و اولو العلم دیلم خاوندانو چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او حق پر سالمان دي قل ورتوایا ان کنتم کچری تاسو تحبون الله چې تاسو مینا او محبت ساتي د الله رب العزت سره فتبعوني نو زما پس را روان شئ زما تابعداري اختیار کړئ يحببكم الله والله بد تاسو مینو ساتي ويغفر لكم ذنوبكم وکفلها زکریا او ایس پارل اغا حضرت زکریا علیہ السلام تا الله دا سپارل و زکریا علیہ السلام تا کلما هر کله دخل چوردن وشو علیها پدی حضرت مریم بی بیوانی زکریا المحراب زکریا علیہ السلام عبادت خانی تا الله يفعل ما يشاء الله کوي هغه چې خوښي شي قال ویلو زکریا علی السلام رب اجعل لي آیه ای زما رب مقرر کا او ګرځو ما د پارس نشانه چې زما د بچی د پیدا کېدو نشانه وسی چې زه نورم شکر ادا کوم قال رب العالمین ورته ویلو آیتک وما كنت لديهم او نوی ته موجود د دوی سره دی یختصمون کله چې دی په پرورش د مریم بیبي بی باندې دی یو بل سره جنگونه کول اذ قالت الملائکه یاد کا وخت چې ویلو ملائکو یا مریم او مریم بیبي بی ان الله یبشرکی بیشک الله زیر در کوي تا تا بکلمتن او وی بد الله د نږدې کانو بندگانو نه په ورځ د قیامت ويكلم الناس خبر بکای د خلکو سرا فل مهدی پزانګو کې وکهلن مهد اصل کې وای د ماشوم د شودو ورکول زیتا دانه کې چې خامخا دغه خاص زانګو ته وای مهد معنا سوا مهد وای مقر السبی فی رضاعه او د تب الله علم ور کړی تعلیم به ور کړی دلا الحکمت د حلال او د حرام علم ور سره والتورات والانجیل او دوی سره به علم وی د تورات شریف او د انجیل شریف ورسولن او بغرض والله وای مونږ د پیغمبر الا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل ته وای انی قد جئتکم قال الله رب العزت ورته وی فشهدو گواهان شئی وانا معکم من الشاهدین او زم يم تاسو سره د گواهانو نا فمن تولا هر غسوک چې واوړې دو پومتونو کې